وخت لګوي الله دې مر خوشاله کا او قران وته وایي قران کریم درس وته کوي اصلاح کوي ها اصل دې څه وته وایي نه لګې دې تیانو کنه دا شکار باندې کوي باب النهي باب کرات سب الحمى باب دې په بیان د کراهت د بد رد ویل تبتا ته وړي رشي د کله کله سره تبي په دې بدل دی وای ګرم شي نو بیا غاډي وړي وای غاډي وړي مو وای ځان کنټرول ساته او به ته وایا پیژنې دا بنای لکه دغه دا د لوار هغه دغه دی اوس خو ته ماشين لګي مخکې راځي دلته کې به شي لګول تا د کوله د کوله ته پاتې دغه ته لګا یا به چې دغه پوکې بیړک کو فارا شي دا د کولاو کو نه بیړک شنه ته او بتلا اوس ماشين لګ ټاک د شي ګرمي کې لګا لکه څنګه چې بنای چې دی نو هغه ختمي زنګ د اوسپني دا سي تب چې دی نو دا ختمي ګناونه د بنی آدم د مسلمان په مصیبت باندې الله دې خیر ورکړي کړه عجبا لامر المؤمن تعجب کوي د مسلمان معاملې ته حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي اریح چې دې دا د الله د رحمت نه دا دا رحمت راولي او عذاب راولي نو دا عذاب چې راولي نو دا څنګه رحمت شو نو عذاب چې راولي نو کافر با توحیدی نو مسلمانان به اخلاصي نو دا په مسلمان باندې رحمت شو فایدا رأیتموا فلا تسبوا ولګی کنه کافر بخراب شي مسلمان رحمت نشو وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شر او شر ما في وشر ما ارسلت به آیا الکه چرک تبم چې نو غاړي والی نه وای کمزوري برګه کله کله راځي خو کې به بامونه وای وای عن زيد بن خالد رضي خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه تاسو دغه تا کنځنه مکوي وجه فانه يوقظ للصلاه دې مستره يقول کې سبحان الله لقمان حکیم وای امام مدارک رحمت الله علیه ذکر کړی دی په تفسیر د سورته آل عمران کې والمستغفرین بالاصحار باندې وای نو چار بانګ دا چر بانګ نه چار بانګ یا دې سرور دل بانګونه وای نو پنجابیان به چار بانګ یو دل سم په ماقام کې مصدری کې راځو شي روست بیا روست بیا اخیری دل چې کله بانګونه دې شروع کړي پیښې ته صاف شي چار بانګ دا چهار دې د پارسی د پارسی باران دي دې ته خلکو چا جوړ کړی پای هم باب دې په بیان دو نه کی د قول د انسان نه چې مفترنا بنو اکذا خبرې ته سوچو کې وایي دا ایړو کې و یاره د اوریځي او امکان د باران د خلک داسې غنی لکه ته چې حرف اخیری بزرګ ازبرګان ویلي الکه امکان کړی وي دا आवाज نه مینه معلومه اوریزو نه مارجن نه معلومه لکه نو استوره الکه دا استوره دې ځای لراله کنه نو باران را باندې وشو نه الله باران استوره کې دې کې کې باران الله دی فی اثر سماین کار من الليل اوریز د شپې نه دا دا دا فی اثر سماین پس د هغه باران نه چې هغه د شپې او د شپې نه بارانو بارانو بارانو سهاري منځ کو فلم من صرفا کله چې د دې دمنو منځ د فارشن اقبل علی الناس خلق تر اور د فقاره هل تدرون ما ذا قال لو كنت صفت الشيخ تصرف سوي دي قالوا الله ورسوله عالم الله الله رسول په دې قال دې په ما باندې کافر دې په ستوري باندې دي چې را ستوري دې ته راغله چې زکه باران شو الله به دې ګر باران الله کوي دا ستوري چې دې لړای شي دا چې دوشي او دا چې دوشي دا چې دوشي ستوري واغ دې الله دې باران مړو کیږي وای والسما هنا المطر دلته سمانه مراد مطر به اذا نزل السماء بارض قوم رايناه وان كانوا غضابا باب دې په بیان د حرام والی د قول د قائل مسلمان د چیا کافر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال رجل اخي کله چوي سړی خپل رور ته یا کافرون فقد باء بها احد ما راګیر شو په دې سره یو د دې ورونه فإن كان كما قال كچره هغه دا څنګه چې دوی دا دې غټانو خبرې چې تغوري کنه نو بیا ورته پته ولګي زه خو ورته دغه شکایت کوم نقل کفر ور نه واجب کنه دا خو دای کی دا سوای بلک دې ته ځان په دې کټ را ورکول ولوم بس کوي الکه بوډا دې کمزان نه نه دا دې چې نه مستی پکې دې بل تسپګ ګوري لکه دا کم ځای دی ګریږي لکه دا په زور دا نه فصیح مکه والا دا په استعمال وحشی اللغه او باب دې په بیان د ناروالي د داسې لغت استعمالول چې هغه وحشي وي ناشنا ناشنا الفاظ استعمالول چې څوک پیږي نه ودقایق الاعراب ورتی مخاطبه العوام ونحوهم چې د عوام سره خطاب کوي زما دا کار نه کوي کله عالمانو سره ګران ګران الفاظ وایا زبردست اعرابونه د دنیا جاری کا ها اسره چې احمد سید سے ولادي مغفور مرحم کی او خدمت وګرانه هغه د خپل جذبه وا د الله په توحید او د نبی اسلام په مدح کی او بریلیانو مولیانو له چیلنج ورکوي تاسو زما د خطبه معنی او کې جو بریلی کیږي او دا چې خطبه ویل دا چې یقیني خبره ده چې چې چې چې کمال یې کړ دې په دې عربی کې لګا ته به حیران شې چې دا الفاظ دې جمع کړی کوم ځای دي وایو کافر په معنا د زمیدار راضی شر ظاهر ګوري عام دې ته کافر چاته وای نو دا معنا دې نه کتل کیږي لکه دا ټیک نه دی استعمال ټیک نه دی حدیث را لې چې حدیث را لې ته په دابل بیا سره ضرورت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی اسلام او فرمایل ان الله یبغض البلیغ من الرجال الله تعالی نخوخی اغه بلاغت کار کون کې د نارینو نه الذي يتخلل بلسانه چې جبل حرکت ورکی تصنع کوي کما تتخلل البقره لکه څنګه چې غوا چې د جبل حرکت ورکی یو دا دغه په کې تاوی را تاوی دا خوراک دی غوته غیر چې کله سره ګډوډ طبيعت خراب دي کنه داسې بنو چې خبوثت نفسي ځکه دا خبيث الخبيثات الخبيثين والخبيثات داسې وایي چې کریحت نفسي داسې د ازله څخه ده لا قصد د ازله داسې ګډوډ دي معنی دا هم څه دغه معنی ده او خبوثت لفظ خبيث ته خبوثت باندې وایي خبيث باندې استعمال وایي هو مسلمان پاکي طيبي دا خبيث نه سپرې په ورته کړو نو کرم کته حدیث باندې کتلې وو باب دې په بیان د ناروالي د نوم اغستلو انګور ته کرم ولي کرم عزت ته وي انګور نه شراب جوړیږي نو بس دا کرم نوم ته مو وایي نه بوته وایي سبحان الله دا دې عزت جوړیږي لکه نو کرم وته مو وایي بس دې دم نه کړل نو ما ته خپل ته کار نه به وایي وایي هو څوک سړی د یو جینۍ صفت کوي بل سړی ته چې دا سیدا دا سیدا یا یو خزه لګیا دا چې پلانې جینۍ دا او دومره خو تش مخته کنه او سم او شوم دې دې خسته خدای دې هر کله لگا بولی اوس په باندې راوستي هغه الته به وینا کړی لکه نو د الله بنده چې غرض شرعي وي چې د نکاح غرضي خو تو چاو بالکل لکه زما زما وردا خو خسته ده دوره دنګه ده داسې ده داسې ده تا ورته هم زوی چې دی کوي ده کار بس دیندار دی اوس خو د الله بنده بل ناروا شروع دي بل ناروا دا پټوان ولري دا جنې ده او دا دغه نه دا مطلب نه چې ته پیدا ګوري او دا قتل په خپل ضروری نه دي خپل خور لګا مور لګا نو ګوري چې داسې داسې ده لګا دا څه بيزه راځي ته راځي او بس ټوټ نه ملي شو چې ته به چې تاګه وخت دې ګډه دا کومه ده دا څه شي امين الله راغله کته بیان ته د جنازه کې وی عربو بچی دنا یو بالکل جنې ده قتل لگا وی دا ولې دا څه غیرت غنې چې تاسو دا نه خایي دا څه درځه حال دي والعرق بشعيله وتبارو لذلك هم قد يدارو عربو په دې بند کړل چې نه ګرم دا ریواج عام دا غسل او چې یو ځای کې بل طریقې سره څه کنه داږي په موږ دې یو ډیر غوړو کوي چې جنې په خپل وای چې د عالم ما دل دانو په اجازه قبول کړي مې خپل دی ورو کنه په خپل کوي نو مې کدا چې به خوند یې د لګړاو سبي حیاي دلکا دا دی ورو کی کنه که کوي نو کولې شي لکه څه کیږي لکه خدا اور تبو ګوري کنه نو پلار دی وای نیکه دی وای رور دی ورو وای دا دومره به حیا شوی دا چې په خپل اړه کوي تعالی بازان درکړ دې ګواهر مناز دی او مولا پیدا مولا هم ډېر آرام چکه دی بس دې څه نه دا کې دا پر لنډه شروع ده دا عقل نه کار دی نبی اسلام دا دا دې کې دا شي نه وای کنه دا یې دې کې دا داخل غزان ته الله بندګانو حدیث ته پویدل په دې باندې د دې دا بالکل ټیک ده کې یو سړی دیندار دی په مسایلو باندې پیه دی ها انیان او بل را بشي او به ګوري یاره دا چې نه غوډه خو خرج ولا زما دا څه غوا ده چې دا څه خرج ولا ته بدی راځي خور دې له ګوري مور دې له ګوري وندار دې ګوري زغرض دې بس ټیک ده نه یو ځای کیږي او خزه د بلې خزه را پته شه فعال زوجیا چې دې بیان کې خپل خاوند ته کار نو یو ضروري دا داسې د لکه ګویا کې چې هغه دی خځه ته ګوري دې دا چې ته بیان کوي نو هغه ضرور څه چې وایي دا خو بیخي مال په کار ده یعنی دې دا چې ته بیان کوي ګویا کې چې هغه دی ته ګوري نو قتل خو جنایت ته ناراضي پر دی نو دا چې ته دې په ټول بیانونو ناراضي او سره دې وایه باب دې په بیان د نارواوري د قول د انسان کې په دعا کې چې الله مغفر لي ان شئت الله ما ته بخنو کې غصه خو کوي نه نه بل یجزم بت الله بخن راتاو کې واسو ګناګار مو بخي وږي بس زه دې لګي بنو وای بنو وای هو صلی الله وانتم موقنون بالاجابه حدیث پاک راځي وای هو الله ته شي ورګي هیڅ شي به ګران نه دي ډېر څه دل درکول شي کوم شي چې الله ورګي په الله ته ګراني دي نو موټر سایکل درکول شي موټر به شي درکول واه واه ها کله چې